وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته د جمعې دا ورځ دا بهترین او مبارک ورځ ده حدیث د صحیح مسلم کې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خیر یوم طلعت علیه الشمس یوم الجمعه بهتره او افضل ورځ په دې ورځو کې دا د جمعې مبارکه ورځ ده او پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې بیا صلات و سلام ویل دا یو افضل او بهتره غوره عمل دی صحیح حدیث د مسلم کې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة چا چې په ما باندې یو ځل صلات و سلام وي درود وي نو رب العالمین به په لس رحمتونه رولیږي بیا دا صلات و سلام ویل د جمعې په دې مبارک ورځ کې دا مستحب او مشروع عمل دی حدیث د ابو داود کې راغلی محدثینو دغه حدیث له صحیح ویلي ان من افضل ايامكم يوم الجمعه فاكثروا علي من الصلاه فيه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې ستاسو په دې ورځو کې بهترینه او غوره ورځ د جمعې ده نو په دې ورځ په ما باندې کثرت سره صلات و سلام وایي او کوم روایت چې بیا په عوام الناس کې مشهور شوی چې من صلى علي يوم الجمعه 80 مره غفرت له ذنوب 80 عاما چا چې د جمعې پر ورځ ما باندې اتیا پیری درود شریف وي نو د اتیاو کالو ګناهونه به معاف شي نو دغه روایت ثابت نه دی بلکې ضعیف جدا دی د دې په اسناد کې درې ضعفا راویان راغلي دي یو پکې دی علي ابن زید ابن جدعان بل حجاج ابن سنان او دریم ضعیف راوی دی عون ابن عماره د دې وجه نه محدثینو لکه امام دارقطنی حافظ ابن حجر حافظ سخاوی رحمت الله علیه په القول البدیع کې د حدیث له ضعیف ویل دي دا روایت ثابت نه ده دا دویمه مسله چې څوک د جمعې په شپه یا ورځ باندې وفات شول نو د د بس حکم وی د عبارت یو حدیث د سنن ترمذی راغله ما من مسلم يموت يوم الجمعه او ليله الجمعه الا وقاه الله فتنه القبر کوم مسلمان چې د جمعې پر ورځ یا د جمعې په شپه وفات شو نو الله رب العالمین به د قبر د عذاب نه بچ ساتي دا حدیث اگر چې د سند په اعتبار سره ضعیف دی خو د کثرت الطرق د وجنه او د فضائل د وجنه محدثینو د دې حدیث تحسین کړی دی شیخ البانی رحمت الله علیه دی لا په احکام الجنائز کې صحیح ویلي دي نو دا روایت هم د بعض محدثینو په نیز باندې د حسن په مرتبه کې دی او چون کې په فضیلت کې راغلی نو په فضیلت او باب الفضائل کې محدثین په اسانیدو کې تشدد نه کوي دا درېمه مسله چې د اختر په شپه د اختر شپه په عبادت باندې تیرول آیا د دې څه فضیلت راغلی کنه نو د اختر شپه که کال د نورو شپو غونته ده که په نورو شپو کې څوک عبادت کوي او عبادت داغه عادت وي نو په دې شپه باندې دیم کوي خو خصوصي فضیلت د دې شپې نه دراغله کوم روایت چې په سنن ابن ماجه کې راغله چې من قام ليله العيدين محتسبا لله لم يمت قلبه يوم تموت القلوب سوک چې د اختر په شپو کې عبادت وکړو او د ثواب نیت وي نو په کوم ورځ باندې چې بزړونه مړ کیږي په غرض باندې به با الله رب العالمین د زړه د مړ کېدو نه بچ ساتي نو دغه روایت هم د اسناد شدید الضعف دی او ضعیف جدا دی ثابت نه دی صرف که چرته حاجي وي نو دا یو خصوصیت د دې شپې راغلی چې د مزدلفه په شپه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم تهجد نه دی کړی بلکې د ماسختن موز چې کله وکړو نو بیا تهجد او قیام الليل نه را پاسېدلې سار موز را پاسېدلې چون کې د لوی اختر پر ورځ باندې په حاجی باندې نور اعمال وي نو په دغه شپه رسول الله صلی الله علیه وسلم قیام الليل نه دی کړی نو دا غي د اتباع د وجنه حاجی د پاره مسنون طریقه دا ده چې په دغه شپه باندې د تهجد او قیام الليل اونکی چې سبا د د لپاره کوم اعمال دي جمرات وشتل دي قرباني کول دي طواف اف د طواف افاظه کول دي چې طواف زیارت هم ورلوي نو دغه اعمال د وجه نه کده په دې شپه قیام الليل نکی نو دا سنت عمل دی باقی کوم حدیث چې د دې باره کې راغلی دی هغه ضعیف جدا دی ثابت نه دی هذا والله تعالی اعلم